چا کې به زنا طرف ته رجحان ډیری چا کې به د فضولیاتو طرف ته هغه طرف ته به اخته کومه ولا تجدو اکثرهم شاکرین دا اصل زې زموږ داو خبره وګد شو ولا تجدو اکثرهم شاکرین او نه به مومي ته زیات د دوی نه تابعدار د تابعدار خپل نتی دا نه دی ویل چې نه به مومي زیات د دوی نه مسلمانان یا دا نه دی ویل چې نه به مومي زیات د دوی نه مؤمنان نه تابعدار بدینی مسلمان به خو ستاسو تابعدار بنی مؤمن به خو ستا تابعدار بنئ بنور لارو باندې بزي دلته ملاوي ولکن اکثر الناس لا يشكرون لیکن زیات د خلقونه لا يشكرون تابعداري نه کوي د الله وقاتل اوس په دویم ځل باندې داوا د دې برخه داوا د دې برخه چې شره الجهاد فی سبیل الله اول ځل باندې داوا بیان شو په آیت نمبر 190 کې وقاتلو وعلمو تنبيه ورکي وعلمو او پوه شي ک جنگ ونه کوي یا جهاد سره مخالفت خودلو نو عالم پوه شي ان الله چې کینن الله سميعون اوریدونکو دی علیمون پوه دی که په خله باندې د جهاد په خلاف پروپاګاندا کې پروپاګان کې نو زی اورم او که په ځړه کې جهاد سره دی نه لګي جهاد ته د ځان ځای ښکاری خودکشي ښکاری د ذهن خرابول ښکاری نو زه باندې پویم الله وی وعلمو او پوه شئ ان الله چې یقینا الله سمیع علیم اوریدونکو پوهه ذات ده اوس ترغیب ورکي انفاق ته مال لګاو ته چې مال ولګوي ګوره دا جهاد د انفاق ځانه برخه ده 200 تلور پنځوس نه باچ شروع کی لیکن په دې جهاد په برخه کې دوه دا دویم ځل چې ترغیب ورکې انفاق لا یو ځل ترغیب ورکو انفاق ته په آیت نمبر 195 کې الته وی چې وانفقوا فی سبیل الله او لګوي مال د پلار د الله کې او دلته مو وی یعنی ترغیب ورکې انفاق ته دوه ځلې دا ولې دا مخکې مونږ ویلو چې جهاد لکه څنګه چې توحید او رسالت په خپلو کې سره لازم او ملزوم دي دا رنګ جهاد او انفاق د خپلو کې لازم او ملزوم دي منزل لذي سوق دی هغه سړی یو کړی الله چې ورکولو کې الله له قرضا حسنا ورکول خو دلته موږ د قرض معنا وکړه ورکول د قرض مطابقي معنا موږ ونکړه ځکه کله کله به زیته به ګوري دغه مطابق معنا کې کته معنا او کې چې څوک دغه سړی چې قرض ورکړي الله له قرض خو قرض حسنه نو الله محتاج دی قرض خو هغه څوک اخلي چې هغه محتاج وي او الله خو محتاج نه چې قرض ته محتاج شو تعالی وی چې مال قرض راکا ځکه قران خو وی چې ایم من شیئن الا عندنا خزائنه او نشته هیڅ یو شی مګر د الله په خزانه کې شته الله وی د یو شی نشته د یو شی نشته چې هغه زما په خزانه کې نه ولله ملک السماوات والارض بل زکوي او خاص الله له اختیارات د اسمانونو زمکې دي تضمینی معنی وکړه متضمنه معنی متضمنه معنی یعنی جز معنی په یو لفظ کې جزئیاتی کنه په قرض کې دوه جزء دي یو د یو چا مشکل حل کول او یو ورکول پیسې ورکول کیږي په قرض کې بل او دویم جز چې شره چې داغه مشکل په حل شي دلته موږ هغه یو جز پرې خو چې هغه د مشکل حل کول دي هغه بل جز چې ورکول دي یعنی مال ورکول دي هغه جز موږ واغستو معنا موږ واغسته نو معنا به صحیح شو منزل الذي څوک دا غسړې یو قرض الله چې ورکولو کې الله له ورکول خ او دا قرض لفظ ذکر راوړو چې دا ترغیب ورکې ما تعالی چې ګوره دا مال چې ته لګې دا الله په دین باندې په جهاد کې په د قران په بیانولو کې مال لګې نو دا الله را داسې دلته قرض چې ورکې نو قرض سړی ته مې کړ چې مال به ته ملاويږي زه چې چاله قرض ورکوم خدا ته تم مې وي چې دا قرض مال اورز به ته ملاويږي نو دا رنګ دا تعالی قسم تم در کوي الله یو قسمه چې ته چې دا کوم مال په دین باندې لګې په غریبانو باندې لګې په جهاد کې لګې په نورو دینی امور باندې لګې نو دا یو قسم قرض دی الله سره دا به تعالی بیرته دیر کوي الله واپس کوي به د سوچونه کې چې دا لاړو او د ختم شو د مال ضایع شو ضایع کیږي نه دا جمع کیږي د لکه ګوره بانک کې چې خلک پیسې جمع کوي مالدار خلک سود خواره اکثره سود خواره هغه چې پیسې جمع کوي بانک کې کاروبار نه کوي بانک کې پیسې جمع کوي او هغه ته کال په کال باندې پاغه باندې سود را رواني سود نه هغه سود خوري هغه له ناشتي نور کار روزګار نه کوي پاغه باندې نو بانک کې وته ډبلې کال په کال نو په سود کې مالدار مالداري کې او غریب نورم غریبيږي د سود نظام د سود نظام د سره نو دا د څه وګڼه چې دا یو قسم بانک ته خدا د الله بانک دی الله به تعالی ډبل کوي دوچن کوي به دته او طالب راضي نو من ذل الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دغه چې ورکول کې الله له ورکول خو نو فيضاعفه نو دوچن بکی الله د اعمال له د دې سړی د پاره اضعافن کثیره په دوچن کولو ډیر ډیر یعنی کثیره نه ویلو یعنی دونه به ډبل کم چې یو په لسه یو په شله یو په 50 یو په سله نو الله بیا حد نه دی معلوم کچاله هر څومره زیات کړو هر څومره چنده په دې وجه باندې عمر رضی الله عنه قول دی هغه وی وی کچړې کچیر دی وسړي کاروبار پوجي چې خراب شو یو سړی په دې باندې پوښښ زما کاروبار خراب شو تاوانونه مې وکړه نو هغه د الله سره معامله وکي او د الله سره معامله د سی وکي چې پاغه تاوانی مال کې یعنی د پوی کې په تاوان کې روانه ما پاغه کې دیم د یو برخه وباسي هغه د الله په دین باندې لګي نو د کار بخشي ځکه الله به ته چند کوي کنه زیاتې به نو د کاروبار به سره خشي لکه صورت صف وګوره ته وشتمه سپاره کې التم الله دغه ست ترغیب ور کوي سوره صف اته وشتمه سپاره د سوره جمعې نه مخکې ده آیت نمبر لسم سورة صف آیت نمبر لسم یا ایها الذین آمنو او مؤمنانو هل ادلکم علی تجارتنا آیا خبر کم تاسو زه په یو تجارت باندې یو په کاروبارم خبر کم الله وی هغه څه شه ده تنجی کوم دغه ګټه بچی دغه کاروبار ګټه بيدای چې تنجی کوم من عذاب الیم چې بچ بکی تاسو د عذاب دردناک نه او کوم کاروبار د کاروبار دا دی چې تؤمنون بالله ایمان راوړې په الله باندې ورسولي او پیغمبر د الله باندې دا یو قسم تجارت د الله سره تکي یعنی داغه ذات باندې او دغه پیغمبر باندې ته ایمان راوړي او تجاهدون فی سبیل الله او جهاد کوي تاسو په لار د الله کې به اموالکم په مالونو خپل سره ګوره به اموالکم په لګولو د خپل مالونو سره او انفسکم او په کړهولو د خپل ځانونو سره دا تجارت هم کړه الله سره وکړو ټول دردناک عذاب نه بچ شي د په مقابل کې ګټه بيدای ذالکم خیر لکم دا کاروبار تاسو دا تجارت تاسو خیر لکم غره د تاسو د لپاره ان کنتم تعلمون کچې تاسو پويږئ عقل لګ استعمال کړئ دا تجارت تاسو ته خده په جنتونو د همیشګری کې به وي ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی لوی ده دا لوی کامیابی ده دا چې د الله سره تجارت وکي مال او خپل ځان د الله په لار کې خرج کړي دلته الله وی منزل الذي سوق د هغه سړی یو کرید الله قرضا حسنا یو کرید الله چې ورکولو کې الله له قرضا حسنا ورکول خو نو فیو ان خشه ولګي د الله په لار کې فیضاعفه نو دوچن بکی الله دلا له نو د چن وکي الله د اعمال له د د پاره اضعافا کثیره په د چن کولو ډیر ډیر والله یکبز و یبسط او الله تنګی را ولي او پر اخر را ولي تنګي او پر اخر الله لاس کې ده یعنی د پدې باندې غریبي کې نه چې د الله په لار کې مال ولګي لکه څنګه چې بعض خلکو سوچ دار اجزار د الله په لار کې مال ولګم زه به غریب شمه څه بر سره پاتې نشي الله وینا تاسو مالی تاوان بدرواړم یو دم غریب بشي نو والله یکبذ و یبسط او الله تنګی راولي او پراختیا راولي و الیه ترجعون او دی الله لا واپس دا واپس بکړې شي یا واپس دا نو دې دوا آیتونو کې اول کې الله ترغیب ورکو جهاد لا په زجر ورکولو سره متقاصدینو ته او دویم کې آیت نمبر 200 څلور څلويخ کې دویم ځل باندې داوا و د برخې جهاد فی سبیل الله او 245 کې ترغیب او انفاق ته مال لګاو ته علم تر الذين ايت نویني هغه کسان خرجو من ديارهم چې وتل د خپل کورونو وهم الوفنا او دوی په زرګونو باندې حذر الموت د وجه د یری د مرګ نه فقال لهم الله نو ویل دوی تعالی موت مړ شي ثم احیاهم بیا ژوند کړ دوی او دا وت ښکارا کړ چې ژوند د او مرګ د الله په لاس کې دی ان الله یقینا الله لذو فضل خامخ خاوند فضل دی علی الناس په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیات د خلکو نه تابعداري نه کوي د الله وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ وکي په لار د الله کې وعلموا پوه شي ان الله چې یقینا الله سمیع علیم اوریدونکو پوه ذات دی من ذل الذی سوق دی غسړه یقرض الله چې ورکولو کې الله له قرضن حسنه ورکول خو فیضاعفه نو د چن بکی الله دلا نو د چن بکی د اعمال الله له دلا اضعافا کثیره په د چن کولو ډیر ډیر والله یکبذ او الله تنګی راولي او یبسط او پراختیا راولي و الیه ترجعون او دی الله له واپس کړی شي